یو پیغمبر او داعی په تبلیغ تیزه وو دهغه لپاره دولس خطابات وو نبی علیه السلام ته او داعی ته او دویم اطاعت الله والرسول چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکه پاغي باندې شپارس خطابات امت ته چې د پیغمبر به تابعداري د چې کوم مسله او کوم دعوت تاسو ته پیش کوي منه به په دغه خطاباتو کې مخکې تقریبا دو خطابه امت ته تیر شیو او نبی علیہ السلام ته سلور خطابات دا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دا دریم خطاب د امت ته امت ته وی د پیغمبر په دې ژوندۍ کې تاسو د لپاره بهترین او نمونه ده دی چه څه کوي هغه کوی د ده کړه وړه خپل کړه لقد کان لکم یقینا شته دی تاسو د پاره فی رسول الله په ژوند د پیغمبر د الله کې اسوه حسنه تابعداری او نمونه خیستا خو لمن دا چا د پاره کان یرجو الله چې یقین ساتي د الله د ملاقات والیوم الاخر والیوم الاخره او درز د اخرت وذکر الله کثیر او الله یاد ډیر ډیر سمانه الله سر مقام مخامخ کېدو یقین دا چې اخرت بې او الله او دین وته یادی دا الله احکام منی نو داسې سړی د پاره د الله پیغمبر کې بهترین نمونه ده دا غم دا خادی دا کلی ولس اخلاق کردار و د پیغمبر په شان دي ولما را المؤمنون الاحزاب د جنګ احزاب واقعا هم شروع وه پرون هم ویلې وه نو دا غي بازي حالات هم وي ولما را المؤمنون الاحزاب منافقانو شکل د کافر ډلیولې دي چې دا مدینه نه غیر چا پیره حمله ور شو منافقانو هغه وخت کې ویلو چی ما وعد الله ورسول الله غرورا دویم زاغت الابصار وغبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون او یی غلط ګمانونه شروع کړل ګډي وډي ویل شروع کړل مؤمنانو حالت سو دا صحابه کرامو د دې منافقانو مقابله کې وی ولما را المؤمن والاحزاب کله چونی د مؤمنانو صحابه او داډلې د کافرو قالو وی وی هذا دا ما هغه دی وعدنا الله ورسوله چې وعده کړی و مون سره الله او د الله رسول چې امتحان برازي نو د امتحان دی بس جهاد به قرباني وي بس داغه مقدد جهاد او قربانه وصدق الله ورسوله ورشتنی کړی دا الله مون سره وعده او رسول د الله وما زادهم زیاد نه کدی لرا د کافرو د ډلو الا ایمان ایمان وتسلیما او الله تغاړه خوستل ای خلا الله تا غاړه خوستون کی شو ایمان نور مضبوط شو د الله په وادو او داسې خلک هم بکیو چې هغه مخکینو جهادونو کې نو شریک شي نه په دې انتظارو چې کله به جهاد راځي چې شهادت وشي من المؤمنین د مؤمنان نه رجال څه سړیو صدقو چې رښتینی کړي او پوره کړي او ما عهد الله علی چې وعده کړي و الله سره پاغه الله سره وعده کړي و قرباني به ورکوم شهادت به ورکوم نو مخکینو جهادونو کې هغه د غواده سر تو رسول شهادت ورک فمنهم بعضی بدی کې منغو قزانه به چې پوره ک خپل نظر نظر نه بدل ته نظر لوظ وی که خپل لوظ لوظ یې کړو چې د الله په دین به قرباني ورکوم شهیدان شو په احد او بدر کې خو امن هم بازي پدی کې منغه دي انتظر لا چې په انتظار دي نو دا موقع ده وما بدلو تبدیلا او دی بدل نه کړه غا وعده په بدلولو کوم وعده چې کړي واغې سرته رسوله لیزی الله صادقین دې د پاره چې بدل ورکې الله رښتینو ته به صدقهم په سبب د رښتیا د دوی الله سره رښتینی وعده ده ويعذب المنافقین او سزا ورکی منافقانو ته انشاء کو خخیش دنیا کی او یتوب علیهم یا به مهربانیو کې که په اخلاص ایمان وروړو ان الله بشک الله کان ده غفور رحیم بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا په موینانو باندې انعامات وګوره په جنگ احزاب کې یو انعام ده وشو کافر الله وتښتول ورد الله الذین کفروا واپس کړل الله کافر بغیظهم په خپل غصې سره لم بغیظهم سره د خپل غصې مؤمنانو ته غصه او غصه سړه نشوه فتح مت هونه کړه نامراد لاړل لم ینالو خیره چې نو رسیدلی دوی سره خیر او فتح ته وکف الله المؤمنین او کافی دی الله مؤمنان له القتال په القتال په جنگ کې الله مؤمنان له په جنگ کې کافی دی سمانه یعنی مؤمنانو امداد کوي وکان الله قوی عزیزا او د الله قوی او زور ور وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب کافر خو تختیدل خو د مدینه يهودو په جنگ احزاب او خندق کې د کافرو مرسته کړي وا حالانکه مدینه کې معاهده وا چې موږ به د یو بل خلاف تعاون چالنه ورکو منافق دی يهودو بنو قریظه د يهودو ډله وا اې د دې معاهده خلاف فرضي کړي وا او د کافر او احزاب سره پټه تعاون کړو نبی علی السلام چې کله احزاب نه فارغ شو نو بنو قریظه پسې ورغی وانزل الذين الله را کوس کړه کسان زهروهم چې تعاون کړو کافر سره من ال کتاب د ال کتابونه الله را کوس کړل من سیاسیهم د خپلو کښلو نه سیاسی، سیسی، سیاسی، جمع د سی، سیتون ده، قلې ته وایی، د خپلو قلو نه الله راکوز کړل، خیبر کې ددی قلې وې، نبی علیه السلام محاصره کړل، وقذف فی قلوبهم الرعب او وې غورځاو ددی په زړونو کې رعب د مسلمانانو. فریقا یو ډله د یهودو نه تقتلون تاسو وجلا وتاثرون فریقا او قید کمرا واست بل ډله فیصله وشو سو کو دوی سره غدر کړي دي دوکه کړي دا نو پچا فیصله وی مزمون په سات فیصله کو صاد رضی الله عنه سره د دې مخ کې نه دوستانه وا جاهلیت کې صاد رضی الله عنه خندق کې لګیدلو په دې پتون باندې وینه نه ودرېده، هغې نه بیا وفات هم شو. ای راوز! پسورلی سور! ورته وې په دوی په تا فیصله کوي. اپاسې دغه وې، ای د الله پیغمبره! زما باندې فیصله کوي، فیصله مې دا ده چې ځوانان یې حلال کړئ، کوم چې جنګیان دي او چې کوم جنګیان نه دي هغه قید کې راولئ، نو فریقا تقتلون وتاسرون فریقا، ځوانان یې ولا حلال کړل او. نور قید کې راوست وورثکم او الله د لدر کارزم د دی غمل خیبر و دیارم د دی کورونا و اموالهم مالون وارزان او غزم کلم تتوها چې تاسو پلا خپای خنوا یعنی جنگم پینو کړي بغیر جنگ وکان الله دی الله لا کل شین قدیر پارشیوان قدرت والا دی یا ایه النبی دوس پینزم خطاب نبی علیہ السلام ته و ان کنتن نو کچری تاسو تريدن الله او رسوله اراده د الله او د الله د رسول او دار الاخره او د کور د اخرت فین الله بشک الله عد تیار کړل المحسنات تاسو کې نه کانو لمن کن پتا سو کې اجر عظیم اجر ډیر لوی دا سو وخت امهات المؤمنین نبی علیہ السلام نه مطالبه کړي وا چې اوسه پوری خو سختی وا نو موږ د سختې ورځې تېرې کړې اوس راحت راغی غنیمتونه دي مال او دولت دی نو که چرته زموږ کورونو کې جامه کپړه خوراک څکاک لږ ښه شي نو نبي نه ځان متعلمه وکړه نبي علیه السلام په دې خفه شو د نبوت په کور کې تاسو دا خبرې کوي دنیا غواړي تاسو له خو الله آخرت درکې نبی علیہ السلام بس ټولو امهات المومنین ته ایله وکړه، یو میاشت قسم یې وخوړ، زه به یو میاشت نه نږدې کیږم، کور نه راووت، یو کور ته هم نه ته، یو میاشت په جومات کې و، په جومات کې بره چت کې یو کمره وه، په هغې کې به نبی علیه السلام و، عمر رضی الله عنه وې، ما ته پته ولګیده، ملګري مې راته ووې چې کوم سره زما معاهده وه، انصاري صحابي و، ورور مې و، هغه راته ووې خبر نه یې لویه حادثه شوې ده، ما یې څه؟ وی زه د مدینې نه لږ بار بل کور کې اوسېدم وی ماته وی چې نبی علی السلام ټولي بیبيانې طلاق کړې زه ډېر خفه شوم منډه منډه منډه رالم لور لرالم د دینه مخکې زه خبر شوم نو لور لمه راغلی او مافسا رضی الله عنها ده ما وته عائشه ته مګورا عائشه چې د پیغمبر خوخه ده پلار هم د پیغمبر خوخ ده نو کاغه پیغمبر تنازع کوي په پیغمبر نو کوي به خو تنازع نه مکه او پیغمبر نه مطالبه مکوا پیغمبر متنګوا ام سلمہ رضی الله عنها کړه لاړم امه رشتہ دار وای رشتہ دار وا عمر زلن هغه کرم لاړم ایته مې میچ د پیغمبر متنګوي شینه ډېر مغواړي دی غیره ته ډېر سخت جواب راک ایراته وی چې عمر زمونږ د پیغمبر منس کې بتن راځي مون خزه خاون خاون او خزي ته بده کې کار ملره بس روتم ته خو چې دا خبره مې وره د سروزې باد وی ما چې وګوره کنه زما دیونه منل لور لرالم جړلې افسر رضی الله عنه ما یو ګوره زما دینه منل او مغه وش وکنه پیغمبر تلاخی کړی کسنګ چل دی بیا را ته پته نه لګي خو څه چل شوی دی پیغمبر ناراضي مونږه کورونو ته ورلم اصحاب کرام محراب سرناسی جاړي سبا دي صحابه خفي زبسنه غو ختم بر کمرې ته هلته په دروازه باندې خادم ولاړ ؤ ما ورته پيغمبر نه اجازت واله چې عمر راځي وې درې ځله مې اجازت واغشت را يې نه کړ واپس رالم محراب سر کېناست خو بیا مې وې چې اخر پدیم نه کیږي معلومات کول غواړي اخر را پسې جواب راولې ګلاړم نبی عليه السلام په یو پوزکی پروتو چې د پوزکی چاپونه په تشو باندې لګیدلی خفشم اې دا الله پیغمبره مونږ دونه کمزوري او تعالی یو تولې جوړ نه کړه د روم او فارس باچیانو ګور په سونه مزو کی وی ما ته چې عمر ته دا خبرې کې ایلو خلا دنیا ورکړه مونږ آخرت ته وی ما وی چې توبه وباسم توبه می بیا به دا خبره نه کوم زموږ آخرت خوخ ده وی بیا می وی چې اوس دا پیغمبر په سو خاندو مو خوشاله کم نو یو سو خبرې می وسره وکړه عمر زلون زور ور سره وی یو وی وته دوی چې ما افسه ته وی مخکې لور ته ورغلې مو ته وی چې ته تا دې د عائشه نازونه دوکن کی عائشه پیغمبر ته خوخه د پلار امداغه خوخ ده نو اک نازونه کوي کوي با حق لري شي ته مکوا پیغمبر په دې وخاندل مسکیش دا سی یو بل خبره مې ورته وکړه وی خان شي طبيعت خوشو ما ورته خدارات وای چې خزه طلاق کړي دي کنه نبی علیہ السلام خواندل وی طلاق نه دی اعلان کړی دا وی ما وی الله اکبر خوشاله شو را کوشم ما طلاق نه دی صرف بس قسم کړی بیا میاش پس نبی علیہ السلام تلو نو دا یاتونه نازل شو الله ورته د امهات المؤمنین ته وای کو دنیا هم خوخی چې دنیا د لزر کوم فارغ او کنا اخرت هم مرادی نو بس بیا به الله د اخرت درکې هم المؤمنین وای میاش پس نبی علیہ السلام اول زما کور ته راغې حجره ته وی ما ورته وی الله پیغمبر 30 ورځې خو نه دی پوره شوه میاش دا خو یو کم دیرش ما ته چې تا د څنګه پته وی ما یو یو رس مارلې دا مومنینو نو نبی علیہ السلام خواندل وی میاش کله د 29 وی کنه دا میاش د 29 سره ما قسم پوره شوه وی به ما ته دا یاتونه وی چې دنیا غواړي که آخرت مایزه په دنیا سو کوم زمان الله رسول خوښ دی وې نور امهات المؤمنین لا ټول ولدا جواب ورک موږ آخرت پکار دغه آیاتونو دا مطلب یا نساء نبی سلورم خطاب خوز بس زین کی تشریح کولیم نشو دا خو ممزکه مجبورن وکړه چې ما هدایت هغه شي مخکې م آیاتونه حل کول او د حل خیال هم کوم اوس به د ختمولو کوشش کوو ښه زمونډه وو ختمو یې روزي لګي یا نسان نبی اے دا سلورم خطاب دی خو امت تا په امت کې زنانه وتا یا نسان نبی او بیا هم غلط کوي وکنا ذالک الله یسیر او دا کار په الله آسان دی و من یخنت من کن لله خو چا چې تابعداري وکړه په تاسو کې د الله او د الله د رسول او عمل او کنه کور به کو دی لا اجر د دې مرتين دو زرا اجر بیا ډبل دی فاتدنا لها رزقا کریما تیار کړی دی الله مونږه دې د پاره رزق عزتمن یا نسان نبی پنځم خطاب امت زنانه وتا اے بیبیانو د پیغمبر لستن کا احد من النساء یو خطاب مؤمنانو خزو ته داو د ګنا نه ځان بچ کوي خاص کر د پیغمبر بیبیانه د پیغمبر بیبیانه خاص نه دي مراد ته ارغه خزر چې عالم ده دین او قران نه خبر شونو اوس ګنا بنکه فاشی به بيدینی بنکه یعنی دو چند عذاب بدی او کته مړی ما ته چاوي چې قران وای دا خو کار نو دا خو نقصان شو وي نه کنه چي نيک عمل کړې نو د نورو ښځو په نسبت دي اجر هم دوه ځله دی نورو ښځو له به يو اجر ملاويږي تا له دوه چي قران او علم دي وکړو او مخکي د وي خطاب کي چي ښځو ته وي ديندارو ښځو هم ديندارو ښځو د قران او دين نه خبرو خاوندان به نه تنګوي نوز بل خطاب پنځم. امت ته زنانو ته یا نساء نبی بیبیانو د پیغمبر لستن تاسو نه کا حد من النساء پشان د مخزو دیندارو ته وی تاسو د مخزو غونتی نه ان تقیتن کچرته تاسو تقوا لره په تقوا پابندی نو تاسو نور خزو کې فرق دی تاسو له شان او مقام دی خو یو ادب وپیژنې فلا تخزان بالقول تاسو نرمي او جول مکوي په خبره کې فیتما الذی بس تم ولري هغه سړی په قلبي مرض چې زړه کې مرض ده وقلنا وای قولا معروفه خبره خ نرمه د شریعت موافق خزو ته وای چې بلا ضرورت پردو سړو سره خبرې مکوي ګناه ده او کو ضرورت مثلا کور کې زنانه وه سړی نو دروازه چه وواله ټیلفون وکړو مجبوری ده ته اوچت که نو بس جواب لڼ ورکوه ګپی ورسره مه لګوه خبره مه جوه ولی فیطمع الذی فی قلبی مرض مرضی سړی به څه تمه ولری او به چی راشه دی ښځی کی ځای شته نه به درسره څه تعلق جوړ کی هسی نه کنځل ورته وکوی بد اخلاقی به هم نه کوی وقلن قولا معروفا ښه خبره کوه. جواب ولا ښه ورکه په اخلاقو خو لنډ ورکه داسې نه چې ته وسره غب شو خط کم ځای سو کې ښا غپلان کې ډینګره داسې پرېدا بس شتا یا نشته خبره ختم وقرن فی بیوتکن بل ادب زنان او تا تاسو بس کوي وی زنانو کورونو کې بند شيخه وی خزل یا کور دی یا ګور دی نو کور کې اوسه کنه ها د ضرورت د پاره بار روزي به شک روزا غم خادي وي درس لبزه سبل داسې جائز کار لبزه صحیح ده خو چې راځي نو خف پرده کې راځه وقرن فی بیوتکن او بند شي په خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او مخ کار کوي خپل زیب او زینت په شان د جاهلیت اوله جاهلیت اوله غوندې مروزه جاهلیت اوله کې حدیث کې راځي مفسرین امریکي ښځو به لوپټې په مرۍ اچولې وې، سر به پټ نه و، مرۍ به ښکارېده، مټې به یې ښکارېدل، داسې مه کوئ. بل روایت کې راځي چې خاوند به شاته روان و، دا به پردي د خاوند دوست سره چې دی څنګ په څنګ روانه، داسې مه کوئ، بې پردې مه روځئ، ان ضرورت لرئ وروځئ، وروسته به راشي، په ځان غټ غټ څادرونه واچوئ، لکه سورت نور کې راځي کنه چې غټ څادر دې په ځان راواچي، وروسته هم راځي. نو کبار روزه نو زیب او زینت بنخ کار کوي اسینا زنانه مې کبو کی او خزان برابر کی او بار روزي انک کړي دی می ناو په دې پردالو صادر کې او په دې سورته وای برخه کې به پټي چې سړو ته پته ونه لګي دانه چې مخ کار کې بیا خو خوند نه کوي خلک مینې نه زیورات ته چولی د برقې نه لاس رو باسي چې پرې د خلک یو ګوري چې دونه کالی دي داسې بنکي بل کار بدی سي یو به پرده کې دویم واقیم نسولا د پابندی کوي د مانځ د مونږ پابند شي دغه خزو کې د مونږ کمی ده واتینا زکات ور کوي زکات زکه سونه خو سره خامه خاشتا نو زکات ته ور کوي حدیث کې راځي ک زکات د سونه نه ور کاو نو کیا جهنم کې با دا بنګړي او دا کړې مړې د جهنم د اوري واتین الله ورسول او تابعداري د الله او د الله د رسول کوي د شریعت انما یرید الله بشک اراده لري الله علیه ذهبان کوم رسا چلری کی تاسو نه بدنامي اهل البیت اے کوروالو زنانو د نبی علی السلام کوروالا یا عام زنانا دینداري وې د الله د دین پابندي کوي الله بدن بدنامي لري ويطهرکم او دې د پاره چې الله تاسو پاک کی تطهیرا پپا کولو الله بم پدې سره پاک کی لمن به دې پاکي داغ به در باندې نه لګي بدنامه بني چې کله په دې قانون باندې دنیا کې جون تیرې واسکرن ما یتلا فی بیوتکن اوم خطاب امت ته خو خزو ته خاص کار ها د خزو با نور سکاری چې کور کې کی کین وې سبکو وته به ضرورت کور نه مروزه نو چې نه روز کور کې بس کو غیبت بکو د یو بل خپل درانه بل سپک به وي نه کنه چې کله وزګاری او کور کې قران وای حدیث وای دین زدک واذکر نه یادوي ما یتلا هغه چې لسل کېږي فی بیوت کن نساس کورونه کې من آیات الله د الله آیاتونه او حکمت او سنت د پیغمبر د خزو نصاب خو خزو ته قران حدیث خای بې حساب ده دا وته وخای خامخ دنیاوی تعلیم کوي او دین نه وي دنیاوی موکا په پرده کې د اصول او شرایطو د لاندې خو خاص کر قران حدیث خو خامخ ایزده کا ان الله بشک الله کان دی لطیفا خبیرا باریک بین او خبردار اوس د مؤمنانو خزو صفات بیانې مؤمنانو خزو ځان کې دا صفات پیدا کی ان المسلمین بشک مسلمانان سړي والمسلمات مسلمانان خزي والمؤمنین مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان خزي حفاظت کوونکی د خپل شرمګاونو سړی ولا حافظات او حفاظت کوونکی د خپل شرمګاونو خوځي چې د خپل شرمګاو د عزت عصمت خیال ساتي وذاکرین الله کثیره الله یادون کی ډیر ډیر سړی وذاکرات او یادون کی خزه د الله وعد الله والله تیار کړي لوم دي د پاره مغفرتن مغفرت واجر عظیم اجر ډیر لوی دا صفات د خزه سړی ځان کې پیدا کی چې الله ولا جنت ورکی وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اتم خطاب امت ته د خزي سړی ذمہ داری دا ده کله چې الله او د الله د رسول یو حکم یو فیصله وکي نو بیا به مؤمن سړی خزه پکې خپل عقل نه چلی د شریعت تابعداري وکړي چې د دین او د شریعت مسله رااله ایته بغاړی ګری او څوک چې نافرمانی د الله او د رسول کې یقینا گمراه شو په گمراه ښکارا ويستقول الذي انعم الله عليه وانعم تعالی شپږم خطاب امت تا او نه نبی تا شپږم خطاب نبی علیہ السلام تا د پار درد د یو رسم باطل ابتدا کې ما ویلو د نبی علیہ السلام او غلام زید رضی الله عنه به آزاد ک نو به متبنا ک زوی وته وې به ول د خپل ترور لور زینب رضی الله عنها وکړه خو هغه سره کور جوړ نشو ځکه او قریشی خزوا او د یو غلام غریب کور جوړ نشو د خزې خاون نبی علی السلام له زید راغې وته وې د الله پیغمبر کور نه جوړي نبی علیہ السلام مړ بس گزاره کا وس وخت پاس کوي اخر چې جوړ نشو طلاق ولا ورک خو نبی علیہ السلام دا وې سینا چې د دا خزه طلاق کی نو بیا چرته الله ما ته ونوي چې نکاح وسره وک خلق بلوي غوبل جوړ کی وای بچو ګورا خپل انګور سره نکاح وکړه خدای الله خو اراده هم دغه وا چې دا رسم ختم کی ځکه ته چې د خپل نسبی زوی خزه سره نکاح حرام ده متبنا خو د خلی ویل شوی زوی داغه خزه سره نکاح حرام نه ده چې کله هغه طلاق کی یا ته هغه مړ شي نو هغه بیان کړي په نبی علیہ السلام دا رسم باطل ختمي استقولوا پیغمبر کله چې تویل الذی هغه سړی دا زید تا انام الله علیه چې الله په انعام کړو وانام تعالی او تام په انعام کړو الله انعام کړو د اسلام تا په نام کړو د آزادۍ نو تا وته وی هم سګلای کا زوجک اوسا تزان سره خپل بی بی می طلاق وا او تق الله د الله نو ورګه حق ادا کوا وتخفي خو تا پټول فی نفس ک په خپل زړه کې دماغه خبره الله چې الله مبدی الله کار کوونکې وغیلره الله کار کولو تا پټولا سو اسنه چې د طلاق ورکې نو بیا په ځنی کا تړم دا خو بیا ولې غوبل او غوغا جوړ شي چې ورینګور سره نه کا وکړه د مطلب ده بعض مفسرونو ګډې وډې ویلي اسرایلی کیسی ویلی وای دا وای د نبی علی السلام زړه کې ظاهر دو دتا چې بس مړه ساته او داسې واغ زړه کې دا و چې پرېدا چې طلاق کې چې زینې کو تړ نعوذ بالله من ذلک بعضی تفسیر دام لیکلی یو ورځ وی ورغه نو زینب سرینز نو داغي وختي ولیدل ډېر خولي وختو وا پیرا ببرو خوارو وی د نبی علی السلام نعوذ بالله خو خشوا نو چې زید لا کول اول نو په خپل به کړي وکړ داسې د کفر خبري دې مطلب دا دی چې وتخفي فی نفسک تا په ټوله پزړه کې هغه خبره چې الله غي لخکار کوونکی او تاوي چې اسنه دې طلاق کې نه زبې نه کاتړم نو خلک به غوغا جوړ کی الله وینا پرېدا چې دا رسم باطل ختم شي وتخش الناس صد خلکو د ملامتیا نه یری دي خو الله والله حق ډېر لایق دي تخشا او چې دا غنو یریږي خلکو ته مګوره رسم باطل چې ختمه رسمونه رواجونه چې ختمه نو د خلکو ملامتیا ته بنو ګوري که د خلکو نه مامتیا نه یریږي به چیرې رسم ریواج نه ختميږي لکه اوس بعضی خلک غم خادو کې رسم ریواج کوي چې وته دا ختم کما کوه مړوي بیا به خلک وای الله وی خلک وی ته بنو ګوره والله وحق ان تخشاو فلما قضا زید منها کله چې پوره کو زید د دینا وترن خپل حاجت او طلاق ورک نو زوجنا کها الله وی ما در لدا پنیکا کړه لکه لا یکون للمؤمنین چې نشي په مؤمنانو باندې حرجون تنگسیا فی ازواج ادیاهم پنیکا کولو کې د خزو د خپل متبناګانو سره اذا قضاو کله چې دی پوره کړي منهن د دینا وتر خپل غرض او مقصد څه مطلب الله وی دا رسم می پیغمبر استا په لاس ختم ک او د زینب نکاح می تا سره وکړه د دې لپاره چې انده کې مسلمانانو سړو ته دا مسله ختم شي یعنی د متبنا خزې سره نکاح جایز شي وکانه امر الله مفعولا او حکم د الله مفعولا کیدونګه الله بدا کار پورا کاو فما کان للنبی من حرج فيما فرض الله له دا خطاب د نبی علیہ السلام ته بیا اوم خطاب پدې کې دا وایي پیغمبر له ترغیب ور کوي نکاح ته پیغمبر نکونه کوا ته ته اجازه ته وما کان للنبی نشته په پیغمبر باندې مین حرجن ستنسیا فيما پاغس کې فرض الله چې الله ولا مقرر کړی دی له د لپاره یعنی ګڼو بیبيانو سر نکاح کول سنت الله طریقه د الله د فل الذين پاکستانو کې خلو چې تیر شي من قبل پخوا پخوانو هم بيوم ډېر نکونه کړو لکه داوود او سليمان عليه السلام تعالی می اجازه ته وما وکان الله وکان امر الله او د حکم د الله قدر مقدورا اندازه شوی په اندازه الذين کسانو بلغون رسالات الله چه رسي پيغامات د الله ويخشونه د الله نه يريږي نو ولا يخشون احدا نه يريږي د مخلوق نه الا الله سوا د الله نه د بل چا وکفا بالله يسيب او کافي د الله حسابناک نو نکاح کوا تعالی اجازه ته د خلکو نه مې يريږي دیک وما كان محمد ابا احد من رجالكم نام خطاب امت تا وما كان محمد ندی محمد ندی منو محمد رسول الله سلام ابا احد من رجالکم فلار یو تن په سړو په تاسو کې تاسو کې سړو کې دا محمد رسول الله سلام د چا پلارم نه دی ولکه رسول الله لیکن الله پیغمبر دی وخاتم النبین او ختمون کې د پیغمبرانو دی اخیری د پیغمبرانو دی وکانه الله دی الله بكل شی علیما پاره شی باندې پوي څه مطلب دیوی زید رضی الله عنه ته وی زید بن محمد الله وی ستا په زامنو کې داسې زوی نشتا چې هغه د سړی توب حتی رسیدلی ځکه زامن یو دوه درې خو هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي نو د رجولیت حد ته نه دي رسیدلي نو څنګه خلک وایي دا زید د پیغمبر محمد رسول الله زوی دی نشته غټ زامن دي نشته ټول په ورکوټوالي وفات د الله رسول دی خاتم النبیین دی د نبوت اختتام په دوش بل پیغمبر باندې نه راځي یا یوهن یا الذین امنو دا لسم خطاب محمد اے مومنانو اذکر الله ذکرن کثیره یادوي الله ډېر ډېر ډیر الله یاد وسبیو بکرت واسیل پاکی بیان د الله سارو ما زیګر هو الذی الله غزاد یصلی علیکم چې رحمتونه لیږي پتا سو او ملائکه او فرشتي دا الله د تدواګانی کوي ليخرجکم دې د پاره چې وباسي تاسو من ظلمات د تیارونه ال نور رانا تا وکانه الله دې الله وکانه دې الله بالمؤمنین رحیمه په مؤمنانو مهربان تحیتهم پیشکشی د دوی با یوم په اورز باندې یلقونو چې الله سره مخامخ کیږي قیامت کې سلامون سلامتی الله مؤمنانو ته سلام او د سلامتیا خبر وکي وعدل مو تیار کړی دی لراجن کریم اجر می عزتمن یا یوهن نبیو اتم خطاب پیغمبر ته اے پیغمبر ان بشکمون چې ورسلنا کا را لګلې تو شاهدن گوا و مبشرن زیر ورکون کې او نذیرا او يرون کې وداعین او داعی الله الله تا باذن د الله په حکم سراج منیر او دیور او خانه ترانه مخلوق او عالم بتا راناش وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته چې بیان لهم بشک دوی د پاره من الله د الله نه فضلا کبیره فضل ډیر لوی ولا تتل کافرین او المنافقین نه هم خطاب پیغمبر د دعوت او د دین په بیان کې چرتا منافق کافر د سوس نکی تابعداري مکو د کافر او منافق ودا ازاهم او پرې د دوی تکالیف دې ته تکلیف رسي پروي مساته وتوکل الله باور او اعتماد کوه د الله په الله باندې د دین په جاری کولو کې او د رسم په ختمولو کې وکفا بالله وکیل او کافی دی الله ذمہ دار یا ایو الذین امنو بل خطاب مؤمنانو ته خو کومه ښځه د پلار په کور طلاقه شوه مطلب دا چې خاوند کور ته لا راواده شوې نه وه او د پلار په کور د خاوند ملاوېدو نه مخکې طلاقه شوه نو د هغې عدت نشته ولې عدت خو دې لپاره یي چې خاوند سره ملاو شوې ده چرته حمل یې نه اغستې پته ولګي ملاو شوي نه دي نو د دې امکان نشته فمتعوهن نو یو جوړه جامه ولا ورکه چې کله طلاق شي وسريوهن او پرېګ دې سران جميله په پر خوستو خسرا زیاته ظلم سر مکوي بس قرباني جوړ شي یا یو نبی سره لسم خطاب نبی علی السلام ته نبی علی السلام ته اجازت د غنو خزو پیغمبره سمره خزه کې کوا ته ته اجازت ته خو شرط دا ده چې سلور قسم خزي په دې سلورو قسمو کې بشمار کول شي د دین علاوه نور قسمونو کې خزه نشي کول وګوره امت ته د څلورو ښځو اجازت دی او پیغمبر ته د څلور قسمو اجازت دی پوه شوئ به امت ته څلور ښځې او پیغمبر ته څلور قسمه نو په دې څلورو قسمو کې که شلیو که زریو کار سمره خدا خاص قسمونه یې دینه و بهر نور خزو کې نکاح نه کی یا یو نبی پیغمبر نه بشکمغه احلال نه کا مونږ حلال کړی تعالی پر ازواج کلاتی ستا بیبیانه نمبر ايک، الاتي، هغه، آتيتا، اجورهن، چې ته وله مهرونه ورکې، يوه هغه ښځه ده چې په مهر يې ځانته نکاح کې، دويم، وما ملکت يمينک، هغه چې مالکان دي ښي لاسونه ستا، مما د هغه نه افاء الله، چې الله غنيمت کړي دي عليک په تا باندې، مملوکې او غلامانې، دريم قسم، وبنات عمک، لونه د تر دی و بنات اماته کا لونه د تروریانو دی و اماته خاله کا او لونه د ماماګانو دی و بنات خالات کا او لونه د تروریانو د مور طرف نه الله تی هغه هاجر نما چې تا سره هجرت کړي نو دریم قسم مهاجر سلورم و امراتن او خزا مؤمنتن مؤمنین وهبت نفسها کبخیخ پل نفس للنبی پیغمبر ته ان اراد النبی که اراده د پیغمبر یا استن کې ها چې دې سره نکاو کې نو خالص تلک دا موهوبه سلورم کې سم ده موهوبه چې خپل ځان پیغمبر ته هبه کی مسله دا ده چې خزا یو سړی ته ځان هبه کولی نشي چې وای بس بغیر مہر بس ما تا تزانو بخه نه داسې نه کیږي مہر به تړل کیږي شرطونه وای خو پیغمبر لدا ازادي وا که یو خزا ځان پیغمبر ته بخي نو بخلیش نو دا سلور قسمه شو يو، چي مهر ورکړی شي، دويم، غلامه، دريم، مهاجره، څلورم، موهوبه، خو دا موهوبه چي ده خالصتا لک دا خالص ستا د پاره دي من دون المؤمنين سوا د مؤمنانو نه يا دي څلور قسمو کي ګڼې ښځي کول دا خالص ستا د پاره دي مؤمنانو د پاره نه مؤمن به صرف سلور خزي کوي په یو وخت کې هغه سورې نساء کې ویل شي قد علمنا یقینا الله مونږ ته معلومه ده ما فرضنا هغه تعداد چې مونږ فرض کړی دی علیم په دې سړو دم په سړو باندې من ازواج فی ازواجهم د دې په بیبیانو کې چې سلور دي و ما ملکت او هغه چې مالکان دي ایمان هم د دوی خلاصونه سلور خزي په نکاح کول شي او سړی او وینځ غلامانه به تعداد خو چې خپل وینځ غلامه لکای لا یکون علیک حرج خو پیغمبر تعالی هم دا غنې خزه ولی اجازه درک وی لکای لا یکون علیک حرج چې نشي پتا باندې تنگسیا په بیان د مسلې او اشاعت د دین کې ډېرې خزي چی نو ستا دین به خچلی او بیا د پیغمبر په غنو خزو کې هر خزه کې جدا جدا مقصد او سغه سړی ویل نشي وخلګي وکانه الله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربان تزي من تشاو منهن اوس پیغمبر ته باندې یو بل وسات راولي مسله دا ده چې د سړی غني خزي نو څنګه جامه کپړه نه نفقه کې به تقسیم کړي نو دارنګ نمبر کې بم تقسیمی یو شپه یوې خزي سره نو بلا بلا یا دو شپې یوې سره نو دو بلې سره دغه طریقه باندې وي کچرتا یوې خزي سره شپه کې بل سر نه کې ګناګار وي پیغمبر باندې دا پابندی نه و پاغه باندې تقسیم نو نبی علی السلام ته وستا خوخه کمی سره پاتې کېږي پاتې کېږي تا باندې دا پابندی نشته خو بیا دا غي باوجود نبی علی السلام نمبر مقرر کړو وی ترجی من تشا لری کوا رستو کوا د نمبر نه من تشاو چلر شستا خوخي منهن په دې بی بیانو کې که نمبر یې لرې کې بین او بې نمبری کې هم خیر وتویلیک تویلیکا او یو ځای کوه ځان سره بغیر نمبر منتشا چاله رچستا غوخی د نمبر پابندی در باندې نشته و ممن ابت و من ابتغیتا او سوک چې تلټه مما دا غچانا عزلتا چې تا د نمبر نه لري کړي نو فلا جنا علیک در باندې ګنام نشتا څه مطلب یو بیبي بی د نمبر نه وته او به واپس نمبر کې راولي مم راوستې شي نبی علیه السلام د بیبیانو نمبر مقرر کړو خو سودا رضی الله عنها نبی علیه السلام ته ویلو، ای د الله پیغمبره! زما دا خواهش دی چې زه ستا په نکاح کې یم او په جنت کې د پیغمبر په ښځو کې پاسم. نو خیر دی دا بوډۍ وه، زړه وه، نو زما ضرورت نشته. ما له شپې له مه راځه، دا شپه ما عشې له ورکړه. حاشیه ته ور نه الله وی ک پیغمبر کمی خزه نه نمبر نه ځانیستی او بیا ته خو ستا خوخه چې بیا نمبر کې راول ریول باندې نشته پتا وای ذالک دا ادنا قریب دا ان تقر اعینهن چې یخی شي د دوی سترګې ولا یحزن او غم او خفن شي و يرزین او خوشاله بما پاس اتیتهن کلون چې تور کې دې ټولو ته مطلب دا پابندی در باندې نشته خو کو نمبر نو خبي ټولې به خوشاله والله والا یعلم بوګي ما فی قلوبکم پاغه سبانه چې تاسو جوړو کړي ا یو خبره بل ده د نمبر خیال بساته خو که چرته پزړه کې دی مینا یوې خزه سره زیاتې وی پاغه باندې الله په دې مناغي باندې الله نه نیسی ځکه د نبی رسول الله مینا زیات عائشه رضی الله عنها سره وا خو بیا بم خفاو او دیو دعا به کوله ما سورې نساء کې ویلې وا چه الله زما چه سه اختیار ده خو ما وکړل خو د زړه د امینه می اختیار کې نه دنو چې دا تقسیم کم نو الله ورته دا سه اختیار کې نشته په دیني ولې کېږي نه وکان الله د الله علیمن په او حلیما صبرنا لا یحل لك النساء من بعد یو لسم خطاب عام مفسرین معنا دا کوي لا یحل لك النساء جائز نه تعالی ربی بیان من بعد د دینه بعد باز نور بی بیان باندې کې وای د یاد چراغ د دې یاد نبات په پیغمبر باندې نوري مزید بی بیان نکاح کول بند شو دا معنا صحیح نه من بعد دا معنا نه زمغه حضرت سے مولانا حسینی رحم الله معنا کوي ولا يحل لك النساء ندی جائز تعالی رخذه من بعدو بعدو په معنا د سیوا ده من بعدو معنا سیوا د اصناف 40 سلور قسمه خو لیکن وی دی سلورو قسمو نه علاوه بل قسم کې نشي کولای دی سلورو کې کوه تا حیات صبر چې جمع ده نو دی سلورو نه علاوه نشي کولای سلورو نه علاوه نور قسمونه کم دي لکه مشرک نشي کولای غیر مهاجر نشي کولای دام ایزر نه کانه شي ولا ان تبدل بهن او نه دلدا جایز دي چې بدل کې پدې سلورو کې اسمونو من ازواجین بیبیانه ولو عجبک حس عجبک حسنهن اگر کې تعجب کې چي تعالی راغي حسن سمان پرې سلورو قسمونو کې دی یو کړی دا او دا قسم په ځای باندې د دې سلورو نه علاوه د بل قسم خزر اولی په بدل کې هم نه راځي په دې سلورو کې دنه دنه کاوه بدلاوه الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالکانی خلاصونه ستاسو ستا من کوین ز غلام راضی وسره کاوه وکانو الله دی الله علی کل شیء رقیبا پارشی باندې ګهمان یا ایو الذین امنو مؤمنانو ته خطاب دولسم خطاب امت ته مؤمنانو ته ادب خي دا ملمستیا او دارن د دا ضیافت او ادب د طعام سوګ د تداوت درکې کنه چا کار لاړ شي نو خیال کوا اسنه اچا چې دعوت درکړې دی هغه تنگ نه کې نبی علیہ السلام زینب رضی الله عنها سره چې نه کاو شو ولیمه کړي وا انس رضی الله عنه ماته نبی علیہ السلام وې پلان کی پلان کی پلان کی ته وای چې د پیغمبر ولیمه دراشه او د دین علاوه چې څوک د مسلمان پلار لیده بس وتوای ولیمه او ویسلګه غونته سو پخله تیارې شوو ام وی ولا ما را لې ما مور را لېګلې وا مور می سالوا شان په خکړه او نبی علی السلام کراوی مال را کړه دا ولا یوسا زکه واده شوی امام بخاری په دې باب تړل بخاری کې کتاب النکاح کې چې واده شنو واده والا لس توفه ډاله وړې شي کنه یا وګوره نبی علی السلام له ام سل ام سلمہ ام سلیم دا نصر زینو په لاس الوا را لېګلې نو نبی علی السلام غالوا هغه چې دین هغه ولی مکړه نو کیناس ویلا سه پیدا سي کې خو او دوه وکړه هغه لګه الوا دون شو چې ټولو خلکو وکړه نو یې زلالم هغه چا نمونه چې را دخول یو امیم را غستل او نورم چې څوک مخې لراتلل وای چې زه په دې خلکو پسې دعوت پسې ګرځیدم ګرځیدم چې رالم کور د خلکو ډکو دون خلک راغلی او خلکو لس لس کسان مراتلل هغه کټوي تا یاغه سچ واغې ته وناسو عین به خړو پاسې دل بنور وراتلل هغه الوا غ خوراک الله دونه ډیر کله چې خلکو د خوراک ولیمو خوړه لاړل یو څو کسان ناسو غب شپې لگاو نبی علیہ السلام یو ځل رانه وت دغه دای خلان تنگ کورونو کنه او دغه وخت کې لا د پردې حکم هم نو راغلی نو زینب رضی الله عنها پاغه کمره کې وګټ کې ناشته او دیوال ته مخ کړو نه ویو او دلته سړی افغاناستی پردې حکم نه راغلی نور زن ناری نو وتل او یو څو کسان ناسو بس خیال نو غب شپې لګولیو نبی علیہ السلام یو ځل راغې زمر پسې رانه نوتم چې وې کتل سړی ناشتي بس بیا لاړوت دوم المؤمنین عائشه کور ته ورغه چې په دې دروازه خپې خوسته واپس راغې چې کې دې شي دا سړی وتري چې بیا راغې بیا د نر بچی ناشتو بیا نبی علیہ السلام تورات او شو بیا لاړ انس رضی الله عنه زور پسې بیا لاړم باروتم بس اخر ممهات المؤمنین کر لاړ ام المؤمنین عائشه لورغه ایو ته پیغمبر مبارک شه مبارک شه نه واده دی مبارک شه بل کور ته بل امهات المؤمنین ولا مبارکی ورک امام بخاری په دې حدیث باب تړلې چې مبارکی د واده کول شته دی پیغمبر له امهات المؤمنین ور کړو بهرحال وی بیا ور پسې ځي او سوکراغه چې د الله پیغمبر سړی لاړ وی نبی علی السلام بیا راغې خو به زمر پسې ورننه وتم زکه د خادمو نو یې زما او خپل منځ کې بس پرده ځوړنده کړه او دا آیاتونه نازل شو چې بس اوس دینه با پردې نو دا آیاتونه پاغه موقع نازل شو ادب الله خی یا ایو الذین امنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلهګه بغیر اجازه کورونو د پیغمبر ته الا یوزن لکم مگر چې تاسو اجازه وشي الا طعامن دعوت درکړی شي الا طعام د پاره د خوراک خو غیر ناظرین نه هو نه انتظار کوونکی په یو دمدارې چې د دعوت ته ویل شو دا سینه چې بس سار وختي وتناست الا کټوي او دعوت فوښ نه ته مخ کې نه ناز دا سم کوا په دې خلک تنګي ها کده ته ویلی وختي راشه نو بیا ټیک دا چې بیلی درتنی د روټه ټیم لزه چې کمه ته کاټ کې لیکلی ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې رو بلل شي نو فدخلوا داخل شي خیر دی بیا خو فایزا تایم تم کله چې خوراکو کې نو فند شروع بیا خارش بیا کینه ما ولا متانسین لحدیث مکینه ولا متانسین او مکینه د پاره د غب شپ ولی ان ذالکم دا کار دا خبره کان یوز نبی پیغمبر ته تکلیف رسي نو فیستای منکم غد نه شرمېږي دا خو ته نشي ویل چې زه وځه کنه قربه خدا سي چاته نشي ویل خو الله والا لا یستحی الله نه شرمېږي باک نه کوي من الحق د بیان د حق نه له قلوبکم دا ډیر د پکوالی خبره د تاسو زړونو د پاره پرده منسکین او وسوسې بم ناراضي او قلوبهن نو د خزو د زړونو د پاره او ما کان لکم ان توز رسول الله دی الله سم خطاب امتا پیغمبر به تکلیف کوي نه پیغمبر ته به تکلیف نه رسوي یا مشر ته امیر ته استاد ته شیخ ته تکلیف نه رسوي ما کان لکم ندی جایز تاسو لران توزو رسول الله چې تکلیف رسوي د پیغمبر ته ولا انتن کی هو او نه نکاو کې ازواجو دغه بی بیانو سره من بعده د پیغمبر د وفات نه بعد ابدا چره پیغمبر د وفات نه بعد با دغه بی بیانو سره نکاح نه کوي بل نصراغه پرون مې ته خو له کنه یلته چې ویلو وازواجو ماهاتهم د پیغمبر بیبیانې د امت میان دي او دلته وی ولا ان تنکی وازواجو من بعد ابدا او نه بده پیغمبر د وفات نه بعد پیغمبر بیبیانو سره نکاح کوي ولی میان دي میان سره خلک نکاح نه کوي منافق ویلو عبد الله ابن ابي ابن سلول چې پیغمبر وفات شینو عائشه سره بزن نکاح کوم الله وی بېمانه بے غیرته مور سره خلک نکاح کوي چې ته دا خبرې کوي نو دا په دې دلیل شو چې د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نکول دا د نس نه ثابت حیات النبی والا وی وی زکه وسر نکاح نه کیږي چې پیغمبر وفات نه دی جمع دی وړاندو دا نه سمیر شو دی هی چې غلطه عقیده شروع کی کنه عقیده کله په غلط بنیاد کې خوسته شونه بیا ولار سره غلط جوړه او ډیر نصوصونه به انکار کوي ان ذالکم شکدا کان عند الله عظیما دا الله په نس ډیر لوی ګناه ده ان تبدو شین کتا سو ښکاره کوي څه شی او تخفو یې پټ ساتي نو فین الله بشک الله کانه دی بكل شی علیما پاره او شی باندې پوي لا جنا علیهن نشته په دې خزو باندې فیا بایهن پتلو راتلو د پلارانو کې پردراله نو هر څو ارچانه به د خزه پرده کوي وینا د دې کسانو نه پرده نشته دوی کو کرزی راضی خیر دی کورونو ته پردو سړو نه پرده کوي ان الله بشک الله کان دی علی کل شین شهیدا پر یو شی باندې گوا ان الله ان الله و ملائکته یصلون دولسم خطاب پیغمبر ته پیغمبر احترام کوي ځکه د دې پیغمبر بر ملئ اعلی کې احترام کیږي نو تاسو ملئ ادنا کې لاندې احترام ساته احترام یو داده چې ان الله بشک الله و ملائکته فرشتي د الله یصلون علی النبی یصلون درود او رحمت وای په پیغمبر الله په پیغمبر باندې درود رحمت ته فرشتو غ دعا ده حضرت سی بیا بل معنا کوي او دې معنا مله دا مطلب نه چې درود نه انکار ده خو یصلون علی النبی بشک الله او د الله فرشته یصلون علی النبی افرین او شاباسه وی په پیغمبر باندې برا افرین دی پیغمبر عجیب دینی بیان د افرین او شاباسی لایق دی کنه دی داسې بس وګو کی چې لکاغه وکړل نو یا ایو الذین امنو ایمان والو تاسو بس کوي صلو علیه تاسو افرین شاباسی وی په پیغمبر یا صلو علیه درود وای په پیغمبر وسلیمو تسلیما او تابعدار شه د پیغمبر په تابعدار تسلیم کم خلق د پیغمبر اکرام احترام نه کوي دا وی عذاب وره ان الذين يقيننا غزان يزون الله ورسوله چې تکلیف رسي الله او د الله رسول تعالی عنهم الله فی دنیا والاخره الله پلانت کړي دنیا آخرت کې عادل او عذاب نه مهینا تیار کړي دی لپاره عذاب مهینا سپکونکې عذاب مهین سره دنیا کې قتل چه د پیغمبر ته اذیت رسول دی توهین کړی دی مفسرین وای دینه مراد عذاب موهین نه قتل دی په توهین رسالت با مرتکب د توهین رسالت وجل کی او باقی بیا حدیث هم شته والذین کسان یوزون المؤمنین چې تکلیف رسي تهمت لګی په مؤمنانو او المؤمنات او مؤمنانو ښځو بغیر ما اکتسبوا بغیر د څه جرم نه فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا یقینا دی بار ک بهتان او ګناه ښکارا نو هم مؤمنانو سړو ښځو باندې تهمت مه لګوي یا ایو النبی قل لازواجک دولسم خطاب نبی علیہ السلام دا حکم د پردې اے پیغمبر وایا خپل بیانو ته دی و بناتک او خپل لونو ته دی و نساء المؤمنین او د امت هغه مؤمنانو ښځو ته هم ووایه، ټولو لپاره حکم دا دی، مؤمنانو لپاره، چې یدنین علیهن، چې را را خور کړي په ځان باندې، من جلابیبهن، غټ غټ څادرونه او پړوني، کله چې بهر راوځي. جلابیب، جلباب، پړوني ته وایي، پړونی. ته ګوره سورې نور کې څه ویلي، ولیضربن بخمرهن، خمر نه مراد غټه لوپټه ده کور کې، دا د کور حکم و، ښځه به کور کې وي، نو په کور کې به یې خامخا لیوري، نو په کور کې به وغیره خلکی هغه نه با دا سه پردی چې غټ صادر دی چي چې د دې مړې لاسونه لیچې د دې مطلب ویخته وغیرہ نخ کاری خان پلار خاون وغیرہ ته خیر دی خو له ورته او دغه سه مثلا لی ورزی وغیرہ نه خو با مړې ویخته دارن هغه زینه چې هغه د پردی دی اخو پټ ساتي نو تل وی غټ صادر دی پسرې غټلو پټه چې پکې دغه عورت پټي د زینت زینه پټي او دلته وای د بار حکم دی کله چې بار وتا د ضرورت د پاره بار راشي نو بیا بس کوي وی غټ پړونی او برخې د پزان راواچي چې هغه کې دا پټش نو بیا دا علاقه عرف چې څنګه دی رواج څنګه دی او څنګه شی اغوندي اغوندي دي خدا د پدې شرط چې پکې پټي کغټ پړونه غوندي بعضي خلک پړونه غوندي ورکوټ نه غټ چې سر نه خو پوری بډي یا که دغه زموږ د پښتنو خلکو هغه ټوپه والا برکا چي ک هغه پیشنی برکه چي څه چي چي خو بس دا مقصد چې پټي پکې من جلابی بهن ابن عباس رضی الله عنه وای دا سي صادر باچي چې د خپل سر پوری پټي یو سترګې پکې ښکاری چي لارې ني بس وای ذالک دا ادنا قریب دا یورفنا چې دی وو پیجندلی شي چې دا حیادار خزرا نو فلا یوزین نو خلق وو د تکلیف نه رسي چې په پرده کې پټه ده نو خلق هغه تبیا ګوري په غلط نظر یمړه دا پرده دار خزرا او چې بربند روانه شل زربور ته ګوري نو بیا د نه خپکیږي چې راته چا سوې ولی چې د خپل کار دان سره داسې وک نو په پرده کې بوزي دا حکم چې راغې نو یو ورځ سودا رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبي هغه وروته سکار د پاره ماسختن کې چرته یا به چرته تلا نو غټ پړونه په سر کړو بار روانه وا عمر فاروق ولیدا اورته یا سودا عمر فاروق سخت سره ورته ته خلکو نه نه پټيږي تبار مروزه ځکه وایي دا د وجود نه ډېره درنه او غټه ښځه وه، سودا رضي الله عنها ام المؤمنین، نو یې ورته ته غټه ښځه یې، ته پخوا خلکو لیدلې، نو چې ته ګرځې خلک وایي دا سودا ده، نو مه روځه ته د پیغمبر بي بي. دا غریبه خفه شوه، لاړه نبي علیه السلام پسې، نبي علیه السلام د ام المؤمنین عائشه صدیقه کور کې و، ام المؤمنین وایي روټۍ خوړه او هډوکی ورسره د غوښې لاس کې و، په دې کې ورته سودا وویل چې عمر راته داسې خبرې وکړې وې، ته به نه روځې تا خلک پېژني او حالانکه ما غټ څادر اچولی، نبی علیہ السلام له غلی شو آیاتونه نازل شو اجازه ته شو نبی علیہ السلام یې زه تاسو له الله اجازه درکړې اوس چې ته پیژندل کېږي پیژندل کېږي وا خدا دا چې صادر چې واچې نو خامخا ضرورت له بخله کوزي عمر خو زورا ور سړې ته به ناراضي وي ذالک ادنا پړونه چې بسر کړي قریب دا یو رف نه چې دیوا او پیجندل شي دا خو شر شرم دا خو شریف خزینی نو فلا یو زین دته په تکلیف نشي رسوله وکانه الله غفور رحیم او د الله بخونګي مهربان لیلم ینده المنافقون منافقان لزجر منافقان او مؤمنان تنګولې الله وی مؤمنان دي منافقان دي سم شيګینه بیا به سره وګورم لیلم ینده المنافقون ځکه منافق خلق کله کله ذلیل خلک یې رزیل نو هغه پرده داره ښځه هم تنګوي، نو هغوی له زجر ورکوي، لئن لم ينته المنافقون که منې نه شي منافقان والذین فی قلوبهم مرض چې زړونو کې یې مرض دی، مرض نه څه مراد؟ د ښځو شوق او ارامیتوب، والمرجفون او هغه دروغ خورونکي، پراپیګنډه کوونکي، فی المدینة مدینه کې چې غلطې افواګانې پیلاوي، که دوی سم نه شي لنغرینک بهم، پیغمبر تاو په مسلط کم د جهاد حکومت او کم منافقانو سره بیا جهاد وشي ثم لا لا یجاورونک بیا بونو سیتا سره فی مدینه کې الا قلیلا مگر لګ ملعونین لعنتیان دی نه مسوقفو چرتم چې مونږ دیش او خزو نو دی نیوي شي وقتلوا تقتیلو دی وجل شي په وجلو چې پراپګانډي کوي افاغان پیلاوي د داسې سړی د باغی دا سزا ده سنت الله طریقه د الله غلا فی الذین خلو چې تیر شوی د پاکستانو کې من قبل چې پخوای په خوانو بارکم دا حکم ولن تجد لسنت الله تبديلا هرګز ته پیدا نه کید الله طریقې له بدلون کې یس یسالک الناس عن الساعه زجر دے پسوال بعض خلک دنه بے ځای ته بوسونه کوي قیامت به کله یو په کم تاریخ وي او توې د دې ما سره علم نشتا مقرر تاریخ څه کوي تیاریو کې قیامت لا یسالک الناس تپوس کوي دنه خلک نه ساته په بار د قیامت کې قل ورته پیغمبر انما بشکایل معاده دی علم ان الله الله سره و ما یدریک او ثبت دتا تل الله ساعه چې یقینا قیامت دې تکونو قریبا نږدې ان الله لعن الكافرين بشک الله لعنت کړي په کافر وا دلون سیرا تیار کړي دي لره سوزون کې اور خالدین فی ابدام ابدا همیشه وي بدی کې همیشه لا یجدون ولیا نبو مویدی بدی کې نبو مومید دوی د الله د عذاب نه ولین سوک ماوین ولا نصیر نو سوک امدادی د عذاب په پاغه ورځي یوم په ورځ باندې تخلو وجوهم چې اړولې راړولې بشي د دې مخونه فنار په ور کې لکه وخه چې سړې روتي او داسي خان پر اور اړي راړي الله وي دغه سی به وسوځو یقولون دی وی لا یا لیتنا هي افسوس ارمان دې مونږ لا اتان الله او اتان الرسول تابعداریم د الله او د الله د رسول کړي قرآن سنت منلې بیا بارمان کوي او وی با وقالو وی ربنا زمو ربا ان بشکمون شو اتانا مون خطابداري کړي وا سادتنا د خپل پیرانو پیرانو مولیانو وکبرانو د خپل لیډرانو سادتنا دینی مشرانو ته وایی پیر او مولا خبره سیاسی لیډر موږ دنیا کې د خپل لیډر منلیو د پورو پیر او مولا منلیو قران سنت تابعداري نه وکړي په شرک بدعت او بيدینه واغخت کړیو فازلون سبیلا گمراه کړیو مونږه د سمیلارینا نو ربنا زمون ربا جهنميان بوي آته مر کې دوی ته زیفین من العذاب دو چند عذاب زمون دی مولا صاحب لا پیر صاحب له لیډر صاحب له دو چند عذاب ورکې ځکه د مونږ گمراه کړیو ولعنهم لعنن کبیره او لعنت کی بدی باندې لعنت ډیر زیات نن دنیا کې په ولاړو نجی زما پیر صاحب د بسنوي زما بولی صاحب پسې به خبرې نه کې او غلطو او دیو په پسر ودرې دا په لیډر به جنگ کاو لکه سیاسيان نېشنل پیپل مسلمي یو بل الله وی ودریدل په قیامت کې به خپل لعنت وای یا ای الذین امنو پینزل سم خطاب امت تا اے مومنانو لا تکونو کالذین مکه کې دا کسانو بشان از او موسی چې تکلیف رسول او موسی علی السلام ته فبر الله الله بری کوم ما دا غسن قالو چې دی ویلو وکانا عند الله هو دا موسی علی السلام د الله پنيز وجي امر تبي والا پیغمبر ته تکلیف مرسوي لکه بنی اسرائیل چې موسی علی السلام ته رسولیو په موسی علی السلام تهمتونه لګولیو یو تهمت به دا لګولیو چې موسی علی السلام حیاناک سړیو ناغه به عام خلکو سره په سین کې په دریاب کې نه لامبل لکه څنګه چې عام خلک داسې کوي لنګ منګوي او د خلکو په وړاندې لامبي موسی علی السلام انبیا حیاناکی ناغه به داسې نه لامبل ځان له به پټ لامبل ځان له به پټ لاړ دریاب کې به ولامبل لنګ به والو خلکو وی ای بېمانو په دا الزام لګاو چې دې چې دې بیمار دی د موسی عليه السلام د د په بدن باندې برګې مرز دی نو د شرمېږي نو ځکه زمون په مخ کې نه لامي چاوي د ته بیماری دا او در بیماری او در منا خصيتين وی پړسیدلی نوذ بالله بیمار ده نو الله پاک دا سوکړل حدیث کې راځي چې د یو ورځ لامبل کمیس ایسته ولنګي والو کپڑے ایسته ولنګي والو لامبل په دې کې په غټه باندې کپلیس اخیری یکدم ته هغه غټه غټه منډه غټه نه هغه غټه کانه په منډو شو روان شو موسی علیه السلام ورپسې دی ثوبی الحجر ثوبی الحجر کانیه زما جامع را جامع را او امسا چوکه وسره د وخی په دې کې بنی اسرائیل یو ډله ناس او پاغي په منډو منډو تیر شو بنی اسرائیل ولید چې په بدن باندې خسه مرګه مرز نشته بل دا او در مرز پې نشته ځکه او در مرز والا سړی منډه نشي وای نو د منډه وال نه لوي برا الله نو دا سم کوي چې په پیغمبر الزامات لګوي دا د بی دین خلکو کاری حق پرز باندې الزام یې ملګوي یا ای الذین منتقوا الله شپږم خطاب امت اخیری خبره تقوا اختیار کړه یا ای الذین من ایمان ولې تقوا الله د الله نو یریږي وقولو قولا سدیدا او وای خبره محکمه په دلیل یصلح لكم اعمالکم الله بدروس کی تاسو عملونه چی کله تقوا در کی وه نو عمل به دی دروسی معنی عمل به دی الله ته قبلیږی ویغفر لکم ذنوبکم الله به ته معاف کی ګناهونه ومن یطع الله ورسوله څوک چی تابعداری د الله او د رسول کوي فقد فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو په کامیابی ډیر لوی ان عرضنا لمانه دو تخفیف او زجر دی الله وی دا خلک عجیب دي ټول مخلوق می پیدا کړ ارشا ته خپل ډیوټي او ذمہ داری حواله کړه ټول خپل ذمہ داری پوره کړه خو انسان چې خپل ذمہ داری پوره نه کړ دا انسان ډیر ناپوهه دی د خپل ذمہ داري کې کوتاهي کوي د آیات مطلب دغه دی ان بشکم غارزنا لمانتا پیش کړه ذمہ داری امانت نه مراد ذمہ داری ال سماوات ول ارض پاسمانونو زمو کول جبال او پغرونو فابینا پس غوی انکار وکي يحملنها پدې کې د خیانت کولو حمل دلته په معنا د نقصان او حیانت خیانت نه او دارنګ د نقصان نه ځان بچ کو یریدل منسه زمکه اسمانونو غرون د چکمه ډیوټي ملاو دا هی پکې څه قصر رانواس اسمان مغه ولاړ دی زمکه لاندې خوره دا غرونه په ځای ولاړ دي دا ټول نظام واشفقنا منها او یریدل د دې خیانت نه حمل په معنی د خیانت خو حمل الانسان نقصان کو پدې کې انسان منافق خو انسان منافق خپل ذمہ داری پوره نه کړ اپا کې نقصان معنی دا غلخه دا ما چیرته وکړ بعضی بل معنی کړی دا هغه دا کوي ان ارزنا الامانتا مونږه پیش ک د امانت او دین قران پزمکو اسمانونو غرونو انکار کو اوی ایا حملناها د دې د پورته کولو بار کولو نو اشفق منها دین او یریدل الله ولوی د دې دین ذمہ داری غرونو اسمانونو ته پیش کړه او غرونو ته چه دا به بس تاسو سر ته رسوي د الله د دین یغي او ته الله دا مونږ نشو کولې ګرانی خبرې دي وحمل هل انسان خو انسان وی ززبه په سر کم نو چې انسان د دې دین ذمہ داری واغښتا نو نو کان ظلوما جهول غټ ظالم او جاهل د دلم پکارو شي د دین د سلام درا غرزولې وې نو غدا مطلب شو دا تفسیری مفسر دا تفسیر کوي دا څه غړې وړې وای په کار ده چې هغوی قبول نکو د قبول کو نو د خ کارو کو نو بیا وته ظلم جهول ولې وای او بیا رسو ولې وای چې عذاب بوله ورکوم نو معنا غدا چې ما وکړه د زمو مشایخ کوي او تفسیر مدارک والا هم دغه ته اشاره کړې ده امانت نه مراد دین نه ده امانت ته مراد ذمہ داری ده او حمل په معنا د خیانت ده چه خیانت یې کړی د دې لپاره چه سزا ورکړي الله منافقانو سړو او ښځو ته والمشرکین او مشرکات مشرکانو سړو او ښځو ته ويتوب الله او مهرباني وکړي الله علی المؤمنین والمؤمنات مؤمنانو سړو او ښځو ته چه خپل ذمہ داری پوره کړه د دین او خپل ذمہ داری وکړه الله او دی الله غفور رحیم بخون کې